هغه ارز وکړو اے پروردګارا زما هډو کې کمزوري شوي دي او سر می د بډاوالي د وجنه سپین پړق شوي دي اے پروردګارا ما چې کلستانه دعا غوښتلی ده نو نامراده پاتې شوي نه يم واني خفت ما سره زمانه رستو د خپل رونو عزیزانو د بدعملی یره ده او زما خزه شنډه ده نو مال په خپل خاص فضل سره یو وارث راکړه چې زما هم وارث شي او د یعقوب علی السلام د اولاد هم وارث شي او اے پروردګارا مثل لها بشرا سويا او اے نبی صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه هر کله چې هغه د خپل خلکو نه نور خاتو اړختا یو طرف ته جدا شوی و او په پرده کې داغوی نه پټه ناشته و هغه ورته وویل زه خو ستا د رب استازی یم او د دې لپاره را لېږلی شوی یم چې تاله یو پاکیزه هلک درکړم قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا مریم اویل زما بسنګ الکوشي چې یو بشر مالا ګوتی قدر لراوړي ندی وکان امرا مقضیا فرښتې ویل هم دغه سی بکیږي ستا رب فرمایي چې داسې کول زما د پاره ډیر اسان دي او مونږ به دا زکه کوو چې هغه هلک د خلکو د پاره یو نخه وګرځو او د خپل طرف نه یو رحمت او دا کار به خامخا کیږي او د دې ونی ډډ لک شان تو خوځوا تا ته به تازه تازه کجوري راو غورځيږي بس تخرا او سکا او خپل سترګي یخې کړه بیا کچری سوک سړی تا ته په نظر راشي نو هغه ته وایا چې ما د رحمان د پاره د روجې نظر منلې دی نو زبنن د چا سره خبرې نکوم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ماشوم بچي وویل زه د الله بنده يم هغه مال کتاب راکړو او زه نبی جوړ کړم او زه برکت کړم هر څه ته چې زیم او د مانزه او د زکات د پابندۍ کولو حکم راته وکړو تر څو پوري چې زه ژوندې يم خو بیا مختلفو ډلو په خپلو کې اختلاف شروع کړو نو کوم خلکو چې کفر وکړو دا غوي د پاره به هغه وخت ډېر د تباهي وي کله چې هغه یو لوی ورځ وویني کله چې هغه مونږ ته حاضرېږي نو په هغه ورځ به غوګونه هم خ اوریدل کوي او سترګې به هم خلیدل کوي لیکن نن دا ظالمان په ښکارا گمراهۍ کې پراته دي زه تاسو هم پرېږدم او هغه هستیان هم پرېږدم چې تاسو هغوی رابلای او الله پرېږدای زه خو به خپل رب رابلم امید دی چې زه به د خپل رب په رابللو سره نامراده پاتې نشم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له مونږه هغه ته د تور د خی اړخ نه आवाज وکړو او د راز په خبرو مو هغه ځان ترانی زده کړو او په خپل مهرباني سره مو د هغه رور هارون نبی جوړ کړو او هغه ته مو د مددگار په تور ورکړو واذكر في الكتاب اسماعيل دا هغه پیغمبران دي چې الله پرې انعام کړی دی د آدم علی السلام د اولاد نه دي او د هغه خلکو د نسل نه دي چې هغه مونږه د نو سره په کشته کې سوار کړی وو او د ابراهیم علی السلام د نسل نه دي او د اسرائیل د نسل نه دي او دوی د هغه خلکو نه وو چې مونږه هغه ته هدایت کړی وو او مونږه غوړه کړی وو اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه ستا د رب د حکم نه بغیر نه را کوزیګو سچي زمونږ په وړاندې دي او سچي زمونږ نه رست دي او سچي د دې په مینس کې دي د هر سیز مالک هم هغه دی او ستا رب هراون کې نه دی دوی ته وایا چې کم سړی په گمراهۍ کې مبتلا وي رحمان هغه له مهلت ورکوي ان تر دې پوري چې کله داسې خلک هغه سیز وویني د کم سیز چې دا غوي سره وعده شوی دا خو هغه د الله عذاب وي او کو د قیامت ساعت وي ونرثه ما يقول ويأتينا فردا آیا دتا د غیب سو پته لګېدلې ده یا د د رحمان نه سوادا غستلې ده هرگز نه سب بکواس چې دې کوي هغه به مونږ لیکو او د دې لپاره به په سزا کې نور هم زیاتې کوو د کم ساز و سامان او د کم لخر چې د ذکر کوي هغه ټول به زموږ سره پاتې کیږي آیا ته ګورې نه چې مونږه په کافرانو پسې شیطانان ورپسې کړي دي چې دوی ښه تیزوي د حق په مخالفت باندې ښه نو ته اوس په دوی باندې د عذاب د نازلیدلو دپاره بې قراري مه کوه مونږه د دوی ورځې شمارو قریب ده چې اسمانونه اوشلیږي زمکه ټوټې شي او غرونه را پریوزي په دې خبره باندې چې خلکو د رحمان د پاره د اولاد نیولو داوا وکړه وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا